خپې یې وې سرې کړې د قتیل د زخمي زړه په خون ګوره د نیکرزو د حنا بنه یې جوړه کړه او زیاتي بیا پسې فاني صیب یو خپل مقطع کې وایي کړې یې وعده وه د راتلو نن د فاني سره وخت چې کله راغی د سبا بنه یې جوړه کړه بهرحال شیخ په اوس پته لګي چې دی کله موقع ته راغی چې ودره شیخه څنګه ته خو په هلته په ګوټ کې ناست وې په جنګل کې او مقصد دا دی چې تقوا دې کوله ملک در حال کنیزه کې ماه روی پیش او فرستاد بادشاه فی الحال هغه یوه وینځه ماهروی د سپوږمۍ غوندې مخ واله پیش او فرستاد مخته دی واستوله یوه یې وینځه ور واستوله ښه ښایسته وینځه وه که وصفش این است چې دا صفت دا ساری سړي نور به یې څونه درته بیان کاسې د سایاره شکیبی وجود په رسایاره شکیبی داسې و بس ازی مه پاره یې عابد فریبی له دې قسم مه پارې نه یعنی داسې وه لکه د سپوږمۍ یوه ټوکړه عابد سړی به په فریب او په دوکې کې غورځاو که ډېر شیخ په وکړه نه بیا به یې مقصد دا ده چې په دوکې کې چکاو غورځاو ملائک صورت یې فرشتې صورت واله وه یعنی فرشته صورت وینځه وه طاووس زیبې او زینت د طاووس غوندې و داسې کپړې او داسې زینت لکه د طاووس مرغه چې رنګ برنګ هغه لم داسې هغه کې ښایسته ښکاري که نه داسې جوړه وه او سادي صاحب چې لنډه یې دا ده چه ډیرو شیخانو به اودسونه ورته ماتیدل شیخ سړی اودس نشوی ورته ټینګیدلی او دا شیخان چی کنه دا خو ډیر زر غریبان پی اوسی دا ګوره پیالی کی هغه مچ نخلی کنه هغه مچ پکی اچیږي چې کوم مچ داسې سول غوندي آی نام د سلب په دې پیالې کې ونښلي چې کوم لږ تیز غوندي هغه اکثر به بیړې بیا نه اخ کېږي نو چې دا کوم ډېر داسې لږ هغوي که نه د خو هر شی په زړه کې غریب چی دننه ایسار کړي دا داسې ونښلي کنه چې سم کار یې چې تی کله یې وچېړې کنه ته به وایې چې دا خو شیخ ته خدای په دې کیسو به بلکل پوهېږي نه چې ویې چېړې کنه سمه حسابه یي سمه دي حسابه یي او داسې و که بعد از دیدنش صورت نبندد چې وروسته د لیدلو د دې نه امکان نه و وجود پارسایان را شکیبی وجود دی پارسایانو لره صبر یعنی پارسا به صبر نه وتا سوی شیخ تی با وجود دی دی چی مثال شای نه هر شای دی بیکار سلی بیا به شیخ نه وتا ټینګ سلای شیخ په نه وتا ټینګ سلای دا سه شای او او بیا په دغه اکتفا نه وکړه ورسره همچنا در عقبش غلامی بدیع الجمال لطیف الاعتدال او ورپسې داسې یو غلام ورواستاو چا بدیع الجمال و عجیب الحسن و لطیف الاعتدال وو یعنی ټول اعضاء یې چه معتدل وو قد و قامت په پوه شوې او مقصد دا ده سترګې پوزه غوږونه یعنی بس په هیڅ شي باندې دې ګوتو کېښودلو ځای نه وو تا به ویله بس په ګوتو دې چه دا جوړ کړی ده داسې غلام یې ورپسې ورواستاوه سعدي صاحب څنګه څه هغه یې کولای شي نو یې څه الفاظو کې به یې لږ درته هغه وکړه داسې وشه وهو ساقین دای ساقی و یرا لیده ساقی سو خو ولا یسقی خو مقصد دا ده چې جلال الدین فون دی نو وهو ساقین یرا ولا یسقی دای ساقی ښکارېده خو مقصد دا ده چې سق یې کوله نه یعنی مقصد دا دی چې ټول به د ده هغه د سرو شونډو شرابو چه هغه ته به منتظر و خو مقصد دا دی چې ده چا ته نصیب کولې نه ده چا ته نصیب کولې نو ساقي و خو به هر حال سک یې کوله نه ځکه فاني صاحب بل ځای ورته نه چې په یعنې ډېر بې انصافه ساقي و چې په نصیب یې ګلاندام ورسي چې په نصیب یې ګلاندام ورسي هغه مین تر خپل مقام ورسي چې شي شهید څوک په خنجر درزه روح یې تر عرش په احترام ورسي څوکي دیدن ته دي پراته په کوڅه چاته دسرو شونډو انعام ورسي ساقي په ویش کي خپل پردی مه کوه چاته یو څاڅکی چاته جام ورسي فاني چي ایښی یې په اور د مینې که هغه یار ته دي سلام ورسي بهر حال خو داسي بې انصافه و کنه چي څه ووایې ساقي و خو چیرته مقصد دا دی چي یو ګوټ په دې ورنه میندلای د جنون ماتوای نه شي زما څکه ستا د حسن سیند بهېږي نو دی دغه شی وو دیده از دیده نشنه گشتی سیر دیده از دیده نشنه گشتی سیر همچو ناکیز فرات مستسقی او داسې و چې سترګې به له لیدلو د ده نه مړېدلې نه بس تا به ویله چې هر وخت مې ورته کتلی همچناک از فرات مستسقی لکه له فرات دریاب نه مستسقی سړی مړېږي نو مستسقی هغه بیمار ته وتایي چې مرض د استسقا په لګېدلی وي نو هغه داسې تنده وي چې بس زړه یې سوځي هر وخت بس اوبه څکه دالې ورنوځه دالې اوبه څکه نو که فرات دریاب ته ناست دی په مړېږي نه نو دارنګې ده نه ده ته به دې چې کتل مقصد دا دی چې سترګې به دې ده باندې مړېدلې نه بس تا به ویلې چې هر وخت مې ورته چې کولی کتلی دغسې به هر حال شوی وو ځکه دا نقیب احمد دیوبندی صیب هغه هلکه ناز سره وایی چی زما دی څه نصیب کړه خدایه د سیند په غاړه غاړه ځم له تندی مرمه بل جای ورته وایی دیدن د بادو پیمانه ده نه پرې مړېږم نه ترې پنډ تړلی شمه دا خو هوا غوندې نه نو هوا خو چا په هغه کښې نه اظهار کړي دیدن د بادو پیمانه ده نه پرې مړېږم نه ترې پنډ تړلی شم به هر حال عابد از طعم های لذیذ خوردن گریفت عابد چې و از طعم های لذیذ خوردن گریفت له خوراکونو خوږو نه خوراک شروع کړ هلته ده پاڼې خوړلې وې آی کبابونه دي اسرې کړي دي شیخه دا یې خوړلې و کسوتهای لطیف پوشیدن او جامې پاکیزه اغوستل شروع کړه هغه د قیمتي جامې یا پستې پستې هلته ټاټ جامې به یې وې واس فواکه و مشموم او ده چېرته بوی تیل لیدلی نه و خوشبویي او دلته هغه مقصد دا دی چې عنبر او مشک وغیره دا به یې لګول و حلاوت او لذیذ او شیرینها خواږه شیونه تمتع یافتان دا نفع به یې له دو شیونو نه اخیستله او ورسره و در جمال غلام و کنیزک نظر کردن او په جمال دې غلام او هغه کنیزک چې به هم نظر کاو دې نه مقصد دا دی چې فایدې اخیستلې که خردمندان گفته اند چې خردمندانو ویلي دي عاقلان وایي زلف خوبان زنجیر پای عقل است زلف خوبان زنجیر پای عقل است زلف د خوبانو دا زنجیر د خپو د عقل ده د د خوبانو زلفې چې کوم دي دې سره عقل خپې چې کېږي هغه تړلی شي هسې عام قید خو دا وي چې خپې به دې دا ظاهري خپې به دې وتړي ا د محبوبانو زلفې هغه څه تړي ا د سړي هغه د عقل خپې چکي راګېر کي وتړي خدای مو د دې نه ساتي شه دا ډېره خطرناکې هغي و دا مې مرغې زیرک ا د محبوبانو زلفې ا د مرغې زیرک تپاره هم چې وي لومئي ډېر هوښیار مرغۍ که نه کنه هوښیار مرغاول کوشش دا کوي چې دانه بر واخلي او ځان به هم چکي بچ کړي اخوا دې خو ليکن مقصد دا دی چې ډېر هوښيار مرغۍ خو په دې لومې کې چې ونښلي که نه خو ځکه مشهور ضرب المثل نه ده پښتو کې هله دې نه هغه ده چې هوښیاره مرغۍ نښلي نه او چې نښلي بیا په دواړو خپو باندې نښلي هوښیاره مرغۍ نښلي نه او چې نښلي بیا په دواړو خپو باندې چې نښلي او ما درته تاسو ته د دې خبرې وضاحت کړی تانوي صاحب کلید مثنوي کې دې وضاحت کړی چې دې دلته مرغ زیرک نه مراد هلکه دا پر دلته مرغ زیرک نه مراد څه ده دلته مرغ زیرک نه مراد طوطي ده او د طوطي ښکار طریقه دا ده چې طوطي به دو ښکار کاوه که نه د طوطیان چې کوم خلک ښکار کوي نو دا دې په دې امونو بوټي کې امونو بوټو کې دا ښکار کوي نو هغه به بیا دو داسې هغه وکړي چې دا نو هغه ورلاندې وغورځي نو دی خپې پورته شي ځان یې کاږه شي نو بیا خپې کلاو کولی نه شي چې اوس مثال خپې کلاو کې والوځي دغسې غریب معلق شي ښکاري راشي غلی چکي ونیسي پنجرې کې واچي نو ځکه دا ضرب المثل ده چې هوښیاره مرغۍ نښلي نه او چې نښلي بیا په دواړو خپو باندې چې کوي نښلي او بل اصل کې دا د حافظ شیرازي هغه یو غزل ده بند زلفش از پریشانی منت ای زړه په بند زلفو دې محبوب کې د پریشانی نه اوس جاړه مه چې اور پکې قیدی شوې بس اوس صبر په کوه مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش هوښیار مرغه چې کله په لومې کې ونښلي بیا دې پاره تحمل پکاري چې څونه لاس خپې ډېر وایې که نه لا ډېر پکې نښلي چې څونه ډېر پړېږي که نه ډېر پکې نښلي چې هوښیار مرغه یې پکې ونښلي غلی بس پرېوځي وایي چې هسې ځان نور پکې ته خوږی راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش تکیه په تقوا او په هوښیاري باندې په لارې د طریقت کې دا کفر ده راه رو ګر صد هنر دارد پیر طریقت که سل هنره لري توکل بایدش بیا دته څه پکار ده توکل پکار ده په خپلو اعمالو باندې غرور نه ده پکار بهرحال ها اوږد چه ده غزل ده زبردست غزل ده او دې متعلق هغه ما درته خپل استاد محترم مکتوبات حزین کې ښه غزل ده ټول خو نشه درته ویلی خو هغه دوره ده تاری زلفت قید دل را پای بند محکم است تاری زلفت قید دل را نا بگیر ځا کې مانا عروة الوثقی و حبل محکم است تار زلفت قید دل را پای بندې محکم است د تار د زلفو دې تا دا هغه د زړه خپو لره یعنې د عقل خپو لره دا مضبوط چه ده پی کړی دی نقش تو بر دل بسې از نقش سنګ محکم است او نقش د تا په زړه باندې دا ډېر سخت تا له نقش تې کاڼي نه پاک کاڼي نقش به خراب سي خو د تا نقش چې کوم په زړه شوی دی دا به خراب نه شي ولې دا ډېر جوور وي دا نقش ډېر چې وي جوور وي تا به کئ مرهونې صورت عروه یې معنا بګیر ته به تر څو پورې مرهون د دې صورت ظاهري صورت باندې به مقصد مرهون یې او ګڼه کړی شوی هغه کړۍ دې معنی او د حقیقت چکه ونیسه ځانکه معنی عروة الوثقی و حبل محکم است ځکه چې هغه معنی چې ده هغه مضبوطه کړۍ ده او مضبوطه رسۍ ده او دا له کاڼي هغه نه سخت جکه چې دا اور په زړه کې چی دننه یې متنبي نه ورته وایي چې یشکو الملام الی اللوائم حره ویسد حین یلمن عن برحائه عزل العوازل حول قلب التائه وهوی الاحبة منه فی سودائه چې ملامت کوونکو ملامتیا سې ګرده ورنه ګرده ورته ګرځي او محبت یې هغه محبوب خوا اورې نه نه د زړه په هغه تور څه ده ټکي کې ده بهرحال دې پاره خو ګڼ شاید دې متعلق اشعار دي خو هسې دا مې مشت نمونه یې خروارې درته وویله. ښه جي زلف خوبا زنجیر پای عقل است زلفې د خوبانو دا زنجیر د پو د عقل دي عقل خپې وتړي ځکه عقل باندې دا شی غالب سي ورته وایي نه عقل نور څه راته وایي زړه مې نور څه طاهر یو جاوتایي نه عقل نور څه راته وایي زړه مې نور څه نه پوهېږم راته ایښی یې دام نه وي نه پوهېږم راته ایښی یې دام نه وي بل ځای ورته وایي چې ما طاهر د زلفو دام کې مه کېباسه په دنیا کې زما نور کارونه هم شته محبت کې که غم شته خوندونه هم شته په دې لار کې که خار شته ګلونه هم شته او اخیر کې بیا ورته وایي غزل اوږد ده ما طاهر د زلفو دام کې مه کېباسه په دنیا کې زما نور کارونه هم شته به هر حال پیر صاحب ته به اوس ګورو شیخ ته ښه جي او کت منم امروز تو دامی در سر و کار تو کردم په معاملې د عشق تا کې کما زړه او دین سره د ټول عقل نه عقل زړه دین هر شی مې تا په عشق کې چه کړه مقصد دا ده چې ضایع کړه مرغ زیرک به حقیقت منم مرغ هوښیار په حقیقت کې زه یم امروز نن وای ته دام یې او ته چه یې هغه لومه یې به هر حال سعدي صیب ته موږ ورته وایو چې ناوخته خبره ورته لنډه وه بیا څه وشوه دی وی څه وشو خو دغسې کیسه وه فی الجمله دولت وقت مجموعش به زوال آمد حاصله خلاصه د خبرې دا ده هغه دولت وقت مجموعه د یعنی هغه اطمینان قلبي د په زوال باندې راغی هر کې هست از فقیه و پیر و مرید هر کې هست از فقیه و پیر و مرید و زبا آوران پاک نفس چون به دنیای دون فرود آید به عسل در بماند همچو مګس هر هغه سړی چې دا که فقی دا که پیر دا که مرید دا او که شاعر دا زبانه ورانو کې څخه دا مضمون نگار دا او که ښه متکلم سړی ده چون به دنیا یې دون فرود آید کله چې په دې دنیا کمینه ته کاته رایسي یعنی په دې کې ونښلي او د دنیا شیانو سره او دغه محبوبانو او دغو سره اختلاط رایسي دا داسې شي بعسل در به ماند همچو مګس لکه په شهد کې پرېوځي په مثال د چا هغه مچ، لکه مچ چې په شهد کې پرېوځي او دواړه پرونه بیا په کې تچي ساري خوځېدو نه وي، نو دا داسې وي لکه مقصد دا دی چې سمې خپې سړي په کې څه شي؟ وښویېږي، دې نه بیا ورته له وایي چې ګرانه خبره یې. بهر حال بارې دیګر ملک به دیدن او رغبت کرد. بل واري هغه بادشاه لیدلو دې ده ته رغبت وکړ چې یاره بیا ورشي، بادشاه ورغی چې ویې ویني پیر صاحب سره ملاقات وکړي، عابد را دید، هغه عابد یې ولید، از عابد را دید عابد یې ولید از هیئت نخستین به ګرځېده له هغه مخکیني صورت نه متغیر شوی ده مخکې خو وچ کړس و او سم و سرخ سفید برآمده سم سور سپین شوی ده ښه داسې کوناټې ور شوی و چې څه ووایه و بر بالښت دیبا تکیه زده او په بالښت دي دیبا باندې دیبا رېخمو بالښت باندې داسې تکیه والې ده و غلامي پري پیکر هغه غلام خوبروی به مروحی طاووسي په هغه طاووس پرو نه هغه پنکه جوړ و کنه هغه داسې په وایه بالای سر ایستاده بر سلامت حالت شدمانی کرد په سلامت حال دې دباندې خوشحالی وکړه چې ماشاءالله اوس دا د پیر صاحب څونه مزیدار هغه دا و از هر دره سخن گفتن هر طرف نه اخوا دیخوا مجلس مجلس سره وکړه تا ملک به انجام سخن گفت تا چې بادشاه په آخر د خبرو کې ورته وویله چونی که من ای هر دو طایفه را دوست دارم چورا چه ما دغ دوا ټولیو سره مینه ده هیچ کس ندارد بل چا به دوره مینه نیو سره یکی علما و دیگر زهاد یو علما بل صوفیا دی سره چه ما چورا مینه ده بل چا به دنیا کی دوره مینه نیو سره یو وزیر ورسره تلی و وزیر فیلسوف جهان دیده حاذق که با او بود یو وزیر فلسفی حکیم و دانا زیرک جهان گشته هوښیار تجربه کار چې ده سره و ګفت هغه ورته وویل، ای خداوند روی زمین، ای د مخ د مځکې بادشاه، شرط دوستی آن است، چې تا دو سره مینه ده نو د دوستی شرط دا ده، کوی کنی چې هر دواړو ټولیو سره ته ښه وکړې، نو چې تا دو سره مینه ده نو هر دواړو سره ته چه کوه بیا احسان کوه، نو هغه احسان دا ده، علما را ضرب دیتا دیگر بخوانند، علماوو ته پیسې ورکوه. ښه ډېرې ډېرې چې نور ووايي سبق او ښه ښه کتابونه واخلي ښه مطالعه وکړي او زړه يې چې سبق ته په هغه باندې په اطمینان باندې و زاهدارا چې زه مه دې د شیخانو شیخانو تا زاهدانو ته هېڅ مه ورکوه تا زاهد بمانن تا چې هغه خپلې زاهدي باندې برقرار پاتې شي خاتون خوب صورت پاکی ضرور را خاتون خوب صورت پاکی ضرور را چې کومه ښځه خوبصورته وي و پاکیزه روی را او پاکیزه مخ ولري لره نکش او نګار ضرورت نسته چې پوډر سرخي ورمکي چی زه شونډې خپله سرې دي نو ولې هسې بیا لا اور ونه جوړی چې مخ یې هسې خپله سپین ده نو پوډرو مخلو ته ورته کوم ضرورت ده و خاتم او چې ګوتې یې هسې نرۍ نرۍ اوږدې سپینې سرې دي نو ولې پکې خاتم د فیروزې اچایه هېڅ ضرورت یې نشته کانه پکې واچئ ښایسته ښکاري خاتون خوبصورت د شینۍ خوبصورته و پاکیزه روی را او پاکیزه مخ ولا لاره نقش و نگار و خاتم فیروزه خاتم د فیروزه ګو ورته ووایه مباش نه دې وي شل وار دې دی نه وي دی بیا څه ښکاري ښایسته ښکاري درویش نیک سیرت و فرخنده روی را درویش نیک سیرت ای او مبارک مخ وال لره مړۍ دې ننګر او لقمه دې هغه دریوزې یعنی د هغه وظیفې مړۍ چې و تر ټولې ګو ورته ووایم باش نه دي خو چې نېک سیرته یې وي تمرا هست دی ګرم باید ګر نه خوانند زاهدم شاید تمرا هست تا چې ما لره چسته دي و دی ګرم باید او ما ته نور هم پکاري نور په حس کې څه دونه شته سره چې نن وخورې او نور حس کې چې ودره نور ویر سره ګر نه خوانند زاهدم شاید نو که خلک ما ته زاهد نه ووایي پکار ده زاهد خو دې ته وتایي چې بس یو وخت میندی بل وخت غم نه کوي دراهم او دینانونه دا زاهد لره په کار نه دي چو بس تد زاهد کله چي دغسي زاهد وي او دا مال و دولت تړي دي ګر به دستار بل زاهد په لاس باندي راړه چي پیر صاحب دي دا ټوله کوي معلومیږي چي دا صحیح صوفي نه ده صوفیان نو دي شیونو سره څه کار سي دنیا سره هغه خپل په وظایفو کي اخته يي معلومیږي چي دا صحیح نه ده دا دي دنیا محبتي ده غونډه کوي صرف موریدیه پیریه دې دپاره شروع کړي بل چا نه بیعت وکړه چرته آرا کسی رت شاه جي قطعه بی گوشوار و خاتم فیروز شاهد است آرا ایخ سړی لره که سیرت خوش چه خوش اخلاق وی و سیرریست با خدای او راز و نیاز ای خدای پاک سره بی نان وقف بغیر د مړی د وقف نه و لقمه دریوزه ا بغیر د مړی د هغه وظیفو نه د زاهد است دا زاهد ده چې خدای پاک سره یې راز و نیاز وي، خیر ته دا نه ده ضروري چې خامخا به دی ننګر مړۍ خوري او وظیفې مړۍ به خوري بیا دی زاهد ده، نه نه چې خدای پاک سره یې راز و نیاز وي بیا دا زاهد ګاڼه سي. انګشتې خوبروی، ښایسته ګوتې و بناګوشې دلفریب او رخسار او خدین دلفریب، داسې خدین چې سړی په هغه کې غورځوي، دوکې کې غورځوي، زړه دوکه کوي، بې ګوش وار، نو دا ښایسته ګوتې بغیر دې هغه ګوش وار نه، دا ښایسته هغه چې کوم دي بنا ګوش چې کوم وي دا ښایسته سپڼ غوږي دا دا بغیر د ګوش وار نه یعنی بغیر د هغه والۍ نه هغه څه اډې غټې غټې ډېډې چې هغه و خاتم فیروزه د ښایسته ګوتې بغیر د خاتم فیروزه نه شاهد از دا محبوب دي آ دغسې ښایسته ښکاري هغه ښایسته ګوتې بغیر د ګوتې نه هم څه ښکاري ښایسته ښکاري مطابق یې سخن به انشاءالله العزیز آینده فرصت کې وایو انشاءالله حکایت مطابق این سخن همچنی بادشاهه را مهمه پیش آمد بالکل موافق دی دغې خبرې چې د مخکې مې وایي چې ته بیان کړه یو بادشاه لره یو مشکل کار مخته پیښ گفت و بادشاه ویله اگر انجام این حالت بر مراد من آید که چېرته آخر عاقبت د دې کار د ما مراد موافق رایسي یعنی که خدای پاک په دې مسئلې کې د ما مراد حل که چندی درهم دهم زاهدان را نو فرض که دونه پیسې به زه زاهدانو باندې تقسیموم داسې وبه یعنی یو لک روپۍ به په زاهدانو چې کوم زه تقسیموم دا نظر یې ومانه قدرت شان ته ګوره چون حاجتش برآمد کله چې حاجت تې د پوره شو و تشویش خاطرش برفت او هغه پریشاني د زړه دې د درته ختمه شوه وفا یې نظرش به وجود شرط لازم آمد نو وفا د نظر د ده په وجود د شرط سره لازم راغله چونکه شرط پوره سو نو نظر په ده چه ضروري سو یکی را از بندگان خاص کیسه درم داد یو لره له غلامانو خاصونه چې اعتبار یې وکړ هغه میانی یې ورکړه د روپیو چې ورځه تقسیم که په زاهدانو تا به زاهدان صرف کند تا چې په زاهدانو یې چکي صرف کړي گویند خلق وای غلام عاقل و هوشیار بود د غلام ډېر عقلمند او هوښیار و. تمام روز بګردید، ټوله ورځ وګرځېده و شبانګاه باز آمد، شپې بیا مشام تر ته راغی و د رمهاره بوسه داد اداسې هغه میاني د روپیو ښکل کړه و پیش ملیک نهاد او بادشاه ته یې مخته کېښودله چې دا و ګفته ورته ویې ویله. باچا ته زاهدان را چندانکه طلب کردم چې زاهدانو لره چوره چې ما وغوښتل نیافتم ما مینده نه کړ ما چې وګرځېدنه وګرځنه په دې ښار کې جی ما چېرته زاهد مینده نه کړ گفت بادشاہ اتویلا این چه حکایت است داسې خبره ده چې تا زاهد مینده نه کړ من آنچه من دانم در این شهر چهار صد زاهدان است چی چو چی ماته معلومه ده په دی شهر کی څلور سوه زاهدان دی نو ته څنګه وایی چی زاهدان نشته ګفت دور تو ویلا ای خداوند جهان ای بادشاه د جهان آن که زاهد است نمی ستاند چې کوم زاهدان دي هغه یې غواړي نه چې زه ورکوم هغه یې غواړي نه ځکه چې پیسې غواړي نو دا زاهد ښه نه و آن که می ستاند زاهد نیست او چې کوم یې غواړي هغه بیا زاهد دنه ویل غنه زه خپله بیار واپس کړم ځکه چې بیا زاهد دنه خبره نه ده تاسو په دې خبرې پوه شو جی بس الرحمن الرحیم حکایت درویشی به مقامی درآمد کې صاحب آبقعا کریم النفس و خردمند بود یو فقیر یو ځای ته راغی که صاحب آ بقعه چه مشر او مالک ته اغه ټکړې او اغ مکان کریم النفس بود کریم النفس یعنی نیک مزاج و و خردمند بود او هوښیار و یو فقیر و سفر ېر کړی و داسې یو سرای ته راغی بېټک و غټ چې د هغه مالک ډېر ښه سړی و بزرګ او هوښیار سړی و طایفه اهل فضل در صحبت او بودند او یو ټولی د اهل علم په صحبت او په مجلس د ده کې حاضر و، ښو ملایانو سره، فضلاو سره یې محبت و، په دغې ورځ یې لا اوته روټۍ کړې وه، ګڼ شه علما، فضلا د ده په مجلس کې چې و ناست و، شپې او ورځې به هلته ګپونه او دا کیسې به وې. هر یک بدلا و لطیفه همه گفتن. روټۍ یې تازه سره خوړلې وه، دې طرف ته دسترخوان باندې هسې هډوکي مډوکي الاشعینه سره پراته ولا او سره ناست و او شین چای یې څکله سره په هر یوه بذلا و لطیفه همې ګفتن یعنی پسندیده خبره او پاکیزه خبرې ویله انیار یو دا نایابه نایابه یوه دا داسې خبره به یې وکړه نور به له خندا پورې شنه وه یو ګپ خوش طبي به یې وکړه بل به وکړه بل به وکړه دغسې درویش راه بیابان قطع کرده بود ایغ مسافر فقیر لار دې بیابان کټ کټ کړې وه وه چي زه يې نه خورده او څه يې خوړلي نه وو ښه وږی و غريب. يکي ازا ميا به طريقه ظرافت ګفت يو له هغه منځ نه هغو کسانو نه په طريقه د ګپ شپ او خوش طبعي سره ورته وويله تو را هم چيزي ببايد ګفت تا لره هم څه ويل په کار دي ته څه ووايه کنه هغه بوډا بابا جانه ته څه ووايه کنه ته څه خبره داسي لطيفه مطيفه وکړه يو داسې ګپ شپ باندې انداز باندې خوشطبعي ورسره کوله گفت ایخ سړي ورته ویله ابوډا درویش مرا چون دیګرا فضل و ادبې نیست ما لره خو نورو خلکو غوندې علم و هنر نسته ده ما خو څه علم و هنر نه ده زده بچیه زه خو تعلیم یافته یا څه نه یم داسې خاص و چي زه نه خوانده هم او څه مي ویلي هم نه دي سبک مبک مي نه دي ویلي اګر از من به یک بیت قناعت کنید بګویم که ما له طرف نه تاسو په یو بیت باندي صبر وکړو درته وبیوایم البته یو شعر که وایو یو شعر به درته ووایم ټول داسي حیران وو کنه چي اوس څنګه یي چي د یو شعر چکي ووايي ولي داسي ناشنا کس اتوی چی یوه خبره به درته وکړه همګنا به رغبت و ارادت گفتن بیګو ټولو په شوق او اخلاص سره ورته ویله چې ووایه گفت هغه درویش دا وویله یعنی مضمون دی دی وویله شعر خو بیا ورنه سادي صاحب جوړ کړه که نه من گرسی ندر برابر سفره نان من گرسی ندر او هغه لا سره صفا کړی چی کړی نه وه او شیونه په پراته وو سره ګډ وډ ادو ورنه خوراکونه چو کړی وو ښه برنج کابلی وو کبابونه تیکی میکی ښه د هغ وخت مطابق ساده غوښی دا یی چوی ورته ښه پخ کړی وی نو دا دی او زه ښه وګای نو دا ما مثال داسی ده همچو عزبم په مثال د هغه مجرد سړي لکه تاسو اخر جان مجرد سړي په مثال د هغه مجرد سړي بر در حمام زنان په دروازې د حمام د ښځو باندې لکه یو مجرد سړی وي او د ښځو حمام وي مخکې به ښځې حمامونو ته هغې علاقې کې به تلې حمام ته ښځې تلي او ښځې خو خامخا دې مزاج نه شور دا ده ګپ شپه خپل مقصد دا دی چې هغه ځای غسل خانو کې سره خاندي یوې بل سره ګپ شپ لګی او یو مجرد سړی یا د هغې دروازو خوا ته یا د دو د خبرې ار وي او دا تصورات کوي چې وایي څرنګه به اوس مقصد دا دی چې مجردات په ښکاري او داسې به یې چا به څنګه یي او زیړ به یي سره شنه غوټ واړه دا کیسې دا سوچونه کوي که نه ادا غویمې یې زین کړي نو ته ده باندې به څه حال تېرېږي ورته ویل یې چې تاسو خپله سوچ کوئ چې زه ده روټۍ ادا هډوکي مډوکي ادا شی نه وینه که نه زه ښه وږی یم که نه نو چې وږي نه تپوس وکړي چې دوه دوه څو کېږي دی وایي څلور مړۍ څلور روټۍ څلور روټۍ کېږي نو زه ما دغه حال ده ما دغه حال ده نو چوره ګوره په لطافت سره یې د خپله لوږه ورته بیان کړه هغه يو هنر له يو عقل مندي يا مقصد دا دی چې د ظرافت خوش طبعي دا خو يو شی وي که نه چوره په عجيب انداز باندې ورته چې وکړی بیان وکړی یاران بخندیدن هغه حاضرینو د مجلس وخندل د ټوکې ټکالې ورله مزه ورکړه و ظرافتش را بپسندیدن او د ده د ګپ شپ او د ټوکه ټکاله یې خوښه کړه و نهایت عجز او بدانستان او هغه انتهایی عاجزی دی دی معلومه کړه چی یاره واقعی غریب دیر وګیړه و سفره پیش آوردند او دسترخوان یې مخته ته راوړ او چه څه پاته و پاله زر زر دا اتر ګرم کو آ صاحب دعوت داسې کنجوس سړی خو نه چه شوم شی و صاحب دعوت گفت هغه صاحب دعوت ورته وویله مالک مکان چې نه نه پرېږده دا زاړه ساړه مه پخورو ای یار زمانې توقف کن ورته ویله و دروېشه لږ غوندې زمانه صبر وکړه که پرستارانم کوفته بر یان همې سازند چې ما غلامان به درته کوفته چې کوم ده چه کړي جوړه کړي نوې تازه به مقصد کیمې میمې او کوفتې به درته چه کړي برابرې کړي دا یخ مه خوره دا مونږ زیاتې شوي شیونه تازه به درته جوړ کړي درویش سر براورد و بخندید هغه فقیر سر پورته راوړه ویې خندل و ګفته ویې ویله یاره چه قیمتي خبره خو یې کړې ده واقعي ورته ووایه چې دا د ما په دسترخوان شل واري نه یي کوفته هغه ټکولې غوښه یعنی کیما بر سفره یې من په دسترخوان د ما باندې ګو ورته ووایه ما باش نه دی وي یعنی کیمې دې نر ته برابرې پرېږدوه کوفته را نانې تیهی کوفته است ټکولي سړي لره چې دونه ستړی استمانه او وږی شوی که نه دې لره خالي روټۍ چې وي آ کوفته یي چې وږی سړی که نه پوه شي دا د مدرسې خالي سر ترکاري دا نه چې دا تړکې دا مونږ په ټیم دا تړکې نه وي یو جمعې په ورځ به مو چېرته کله ګاجرې پخولې اوس مستي شوه وګیني طالبان خو دا وریجو باندې ډک شه پنځه روپۍ په وریجو ولګوه لس په بل شي شل دېرش روپۍ مقصد دا دی چې ورځې هر یو کوچکی خوري شل دېرش روپۍ خوري نو ته خپله سوچ کوه چې بیا به ته څه به تا ترکاري ته دې مدرسې دا منې چې راړوله به مو مونږ به اکثر کله مازدیګر خوړله او یو ملګری مو یې به ویل یاره ما صبر نه شي په خدای یقین وکړه مشام مړۍ به موږ مازدیګر اکثر خوړل چې راړله به مو که نه سیده به مو پکې واچوله یو ځای به مو لاسونه پکې ټینګ کړه بس پکې اوس خو لا هغه په معیار ترکاري ډېره اعلی شوې ده اوس او سیده به مو دغه خوړله مزیداره مشام به خپل مطالعې ته اوزګار واغسته اوس خو نیم نه زیات وخت مونږ طالبان په تړکې او په دغه باندې تېر کړي ولې ماښام نه تر ماسخوتنه د سبق ټیم یا دا تړکه دا یو برف را روابل بل شی کوه يو غوبل د سره جوړ کړی هلکه خو هغه خوره چه دی زار کيږی خو دی نه نو نشه يې خوره ده هسې تاسو په دې باندې پوه شو نو دا چې سړی وږی نو بیا به دا درته ښه لګي او چې وږی نه یې که نه چې اوس ښه موړې او چوک دا مدرسې روټۍ خوري له هسې ترکاري خوري تا چرګان نه خوړلي چېرته ملګري سره تللی دعوتو پسې شورې نو چرګان نه خوړلي چې هغه د کرښې خوري که نه ملګري دی دونه بدي به درته ښکاري وایي به چې ظالمه تا ته به ښه یې ورنه درځي چې تا څنګه خوري چې څنګه یې خوري سبا چې بیا خپله وږی به به داسې خورې چې څه ووایي حکایت مریدی گفت پیر را چه کنم که از خلایق برنجندرم یو مرید وویل خپل پیر صاحب ته چې زه چه وکړم چې له خلکو نه په تکلیف کې یم یاره دا یې قیمتي خبره کړې ده والله تجربه شده خبره یې کړې ده داسې څه سادي صاحب عجیبه واقعې کوي چې له خلکو نه زه په تکلیف کې از بس که بزارت من می آیند خلک مې ډېر زیارت ته رادرومي بس ځه راځه ځه راځه یو غوبل ورته جوړ کړی ده او چېرته ورته خپلې وظیفې ته خپل مقصد مطالعې وغیره ته ټیم قدرې نه میندوم څه ورسره وکړم و اوقات مرا از تردد ایشان تشویش می باشد او اوقاتو د ما لره له تګ راتګ د دو نه پریشانی ده زه د دو تګ راتګ نه زیات ډېر زیات پریشان شوی خلکو نه گفت پیر صاحب وتویله چه داسی چل ورسره وکه هر که درویشانن مر ای شاره دامی بده چه کوم غریبان غریبان تر خواته زی رازی ایغه ته څه قرض مرض ورکه ته و آن که توانګرانن از ایشان چیزی بخوا ا چه کوم مالداران دی ایغه نه ته څه وغواړه چه یاره زر روپۍ می پکار دی را به نه که بل ته وتا یاره دوه زره روپۍ می پکار دی که دیګرې ګرد تو نګردد چه بیا به نږدې نسی دار او غریبان به دې وجې نه اندر دي چې قرضه به پرې کولای نه شي یي به نه نوی به چېرنه وینه غواړي نه ونه غواړي ولې چې په دکاندارانو قرضه یي تر باندې لار به وربدله که نه به چې یي نه تر نا ټیمې پوره یي لار به ورې وربدله کې پاللې لارې بجې او په هغې به نه وردنوي په پوه شوې او مالدارانو نه وغواړه نو آ به یو ور خو به در لکي بیا به نه درځي وایي به چې داسې نه چې یاره بیا نور یې نه وغواړي او یو ور به اول خو بهانې درته جوړ کړي که نور در کړي که نه بیا به د مقصد دا دی چې دوره لرې به درنه ګرځي که نه چې کو بیرود تا دژی چین ګرګه دا پیش روی لشکر اسلام بود که چیرته یو مل... د ملنګان دا جرنیلان او سپه سالاران د لشکر د اسلام سی دا درویشان دا خواستګری نه دی دا د هغه لشکر د اسلام جرنیلان سی کافر از بیم توقع نو کافران به د هغه خوف د توقع د وجې نه د سوال د وجې نه چې څه برنه وغواړي بیره وتا دژی چین نو ابه تی چین کیلی پوری تختی ابه داسی منډی وی وای به چی صبر نه وغواړی صبر نه وغواړی یعنی مقصد دا دی چې سوالګرو نه خلک دوره چه کېږي تنګېږي نو تا نه به دوره لرې بیا تو ګرځي چې څه ووایه حکایت فقیه پدر را گفت هیچ از سخنان دلاویز و رنگین متکلمان در من اثر نمی کند یو دانشمند عالم و خپل پلار ته وتویله پلار هم عالم و بوډا سړی و او خپل پلار ته وتویله چې پلاره هیچ هیچ شی از سخنان دلاویز، له هغه خبرو دلاویزو نه، د واعظانو، و رنګین متکلمان، د عالمانو چې کوم رنګارنګ خبرې دي او دا وعظونه کوي او دا یو سټېج باندې غوبل جوړ کړی، در من اثر نمی کند، دا په ما کې هېڅ تاثیر نه کوي، ما کې هېڅ تاثیر نه کوي، ولې به حکم آن که نمی بینم ایشان را کردار موافق گفتار، په سبب د دې چې نه وینم زه دوی لره کردار موافق د ګفتار، ځکه چې د دوی کردار موافق د ګفتار نه وي که نه نو مزه راله نه راکوي. نه به ګوید به خلکو خود نکند ترک دنیا به مردم آموزند پرېښودل دې دنیا خلکو ته ورښايي چې دنیا ښه شی نه ده الدنیا جیفتون و طالبها کلابون او دنیا داسې بد شی ده داسې ده وایي ځان مکرران چې ووینې که نه څنګه د دنیا مقصد هغه هغه مذمت او قباحت چې کوي خلکو ته بیانوي خیشتن سی مغله اندوزن خپله سره او غلې او هر شی چې کوي جمع کوي خپله چې کوي جمع کوي له ټولو نه حریص بیا مونږ یو او خلکو ته څه نصیحتونه کړو عالم را کې گفت باشد و بس هغه عالم لره چې قول وي فقط او بس فقط یعنی عمل نه عمل نه هر چې گوید نگیرد اندر کس هر چې چې بیا دی وایي بلکل د دې ایت چې مصداق وي نو دې دا مقصد نه چې مثال سړی دی ایښ شي حکم بل چاته نه کوي چې خپل یې نه کوي نه نه دې دا مقصد بلکل نه ده خو هسې دا کې مقصد دا دی چې یو وعظ هغه پروت ته چې ایا تاسو دا تاسو ته ښه ښکاري چې تاسو بل چاته حکم کوو د نیکي او خپل ځانونه مو چې دي ویل کړي دي اوس ګوره دې دا مقصد بلکل چیرې نه ده چی ته تا خپله په یو شی عمل نه وی نو اوس به ته بل چاته حکم نه کړی دی دا مقصد چیری نه ده دی آیت ډیر خلک دا غلط ځای استعمالوی دا آیت دی دا مقصد نه ده دی دا مقصد ده چی لکه دا هسی توبیخ ته چی یعنی تاته په کار ده چی اول خو د خپل ځان چه وکړه ښه لحاظ وکړه عالم کی کامرانی تن پروری کند عالم کی کامرانی تن پروری کند او خېشتن ګمز دی په خپله په تحقیق سره چه دا ګمراه ده که را رهبري کند دی به د بل چا رهبري څنګه وکړي پدر ګفت پلار ورته وویل پلار ډېر عجیب او ډېر نصیحت آموز خبره ورته کړې ده پدر ګفت پلار ورته وویل ای پسر ای بچیه به مجرد این خیال باطل نشاید په مجرد دې خیال باطل سره نه ده په کار روی از تربیت ناصحان به ګردانیدن مخ له هغه تعلیم و تربیت تې واعظانو او ناصحانو نه ګرځول او اعراض کول چې بیا ته هیچا خبره نه اروې هیچا واز و نصیحت نه اروې صرف دې خیال باطل دې وجې نه چې دی خپل عمل نه ستا ما ته وایي خپل عمل نه ستا او ما ته وایي دا بیا ډېر نقصاني خبره ده و علما را به دلالت منصوب کردن او علماو لره په ګمراهي سره نسبت کول چې دو خپل عمل نه کوي او مونږ ته وایي خپل عمل نه کوي مونږ ته وایي نه نه او که داسې وي او دغه نه سبق نه وایه دا نه کوه دا نه کوه دا ډېر طالبان که نه ما خپله تجربه پسې څلې ده چې یو چې د کوم طالب دا ګوره دا ذهنیت چېرته مه ګرځو دا هسې به طور نصیحت درته وایم چې دا فلانی استاد سبق ښه نه وایي فلانی ښه وایي لهذا زه به مقصد دا کتاب وایم دا به نه وایم دا چېرته دا نه وګورئ او داسې دا چې چا دا کار شروع کړی ده که نه قدرت شان ته ګوره علم کې برکت نه ما لیدلي دي په بس خپل شاګردان مې دي دلته دي په بس چې دا کیسه چې ما داسې شروع کړې ده درې کاله په تېر سره چې ما یادېږي څلور کاله یوره مې ورته وتېلم هلته ټکی هغه راسې زده کړ فلانی کتاب نه وایم مال ولې جي دا فلاني سره ده صرف فلاني فلاني کتاب ته راځم دا وایم فلانی فلانی وای دا ا خارجی کون جانا دا دا به وای نور نه وای ګوره دا قطعا نه و کو دې سره بیا سړی نه ادر کې رهې نه ادر کې رهې نه خدا هی میلا نه وی صالح سلام یوې نه شي چېرته دا کار نه وکړو چې یو ور کوم تا یو ور استاد څه ورته یې که کاڼی کم دی منګي چې دا محکم ده بس چې استاد دې څه چې څنګه مدرسې ول ورکړی ده ورنه وایه خپل محنت کوه علم کې به دې چی برکت وي یقینا منه لاس ګوتې خو ټولې یو شی نه خامخا استادانو کې فرق کې مونږ ټول استادان الحمدلله ښه قابل و خو چا باندې ګوتو کېښودلو ځای نه کېدو خو بیا هم به هر حال لاس ګوتې ټولې خو یو شی نه یقین منه والله چې هغه کومه داسې استادانو چې هغه مونږ ته به هغه بل استاد زیات قابل په ښکارېده د هغه کتابونو باندې موږ عبور اوس والله زیات حاصل د دې غونه چا کومه مخ کې استادان نه ویلي یقین منه ولې په هغه کې مونږ محنت کړی او یقین منه قسم دا کتابونو جیان ما ته ډېر اوس داسې یاد دي چې مونږ په خپل محنت به مو حل کول او نه به مو استاد په دې پوه کاوه چې لکه تا په سبق مو مطمئن نه یو بلکل مو قطعا داسې نه دي کړي چې استاد مو په دې مطمئن کړی مونږ یو استاد اوس وفات ته خدای پاک دې قبر نور نه ډک کړي د کاکا خیلو مولانا غلام حسن صاحب غلام حسن مولي صاحب باندې مشهور بیا ده سره مونږ جلالین شریف و څه عیسی لږ لس سپارې وه او هدای نکاح وه هیله نکاح وه بیا طالبان دلته ترجمه شو چې دا یې مونږ ته کتاب ښه نه وایي زه په دغه کال باندې بیمار عالیه په کال باندې ډېر زیات بیمار وم لمر اچولی وم خو ډېر سخت لمر خراب کړی وم ډېر بیمار وم هر وخت په تبې راتلی پروت وم دا نو ما ته راله درخواست سره لیکلی ده چې په دې باندې ته چرته وکړه ته دسخط پسې وکړه ما ورته ویل ولې هغه یو کس راوړ آوس ایرفورس کې ده ګوره خدای پاک کار نه ونه واخیست ما ته خپله کله وایي چې دا د ما هغه بې ادبیګانو وجه وه ټیک ته تنخوا ډېره اخله خو دین خدمت خو خدای نه نه واخیست حالانکې ښه قابل ملا نو نامې نه اخله تاسو سره نږدې اوسي تاسو یې پېژنو دا اسماعیل تاسو مدرسې سره نږدو دي بیا یغ درخواست راوړ چې ته دسخط رته په وکړه نو ما ورته ولې څه دي ته ما ته ښکاره کړه درخواست یې څه وایي ته دسخط خو کړه ما لکه زه نه دونه درته کم عقل ښکاره ته درخواست چې درخواست یې لیکلی و چې درخواست مې وکړه ته لیکلي وي چې مونږ خو غلام حسن موسې ته مدرسې تا محتمیم چې ته لیکلي و تا دا کتابونه ورکړي دي او عبارت غلط درته وایي یا خو په نحومیر قادر نه ده او داسې دا ټکی نه ورځي او فلان چې کوم الفاظ چې هغه زه اوس سوچ وکړه که نه مقتول شاه ته په ما باندې په دې دستخط کاغذي بلکل نه کوم خیر چې ما نه وکړ هغه خو مقصد ما به الحمدلله هلکانو ته تکرار کاوه نو څه کسان نورو ما ورته ویل شاه هسې مال ډېر ښه په کتابو پوهېږو چې استادانو ګستاخي ته مو اوس هغه وکړه اراده وکړه قسم د کمال ټکی هر نه زده کړو هغه پسې سله وایي موږ والا ړنګ کړه هغو په ړنګ دغو چې مطعین چې توار وړا خو څو هغه په نور ړنګ کړی معتین صیب زه وغوښتل او ورته ویل چې فیض الرحمن راوبله خو به شوي ولې تر ته تکرار اکثر هغه کوي او نمبر کې راځي په مدرسې کې زه هغه نه تپوس کوم ورته ویل چې زه وباله نو ویل چې بچا څنګه ما ورته ویل چې دونه بهترین سبق وایي او دونه مونږ سو فیصد په مطمئن یو داسې ده هغه ده یاره استادانو ته خو کیسې رسېږي ما ویل چې ولې یو مشر استاد د سپینګیری سړی ده که نه اوس علم کې سړی خو مطالعې شیان دي چې تر دغه سړی ورسېږي ښه د جامي کې لا سړي مطالعه الحمدلله کولاو شي ما ورته ویل جي چې کوم نه په پوهېږي راځي دې مونږ خو تکرار کړو دا د زه څو بیمار هر وخت به مې ستنې سره ګرځولې زه بیمار یم دا زه تکرار ته دې راځي چې کوم ځای نه په پوهېږي وایي ما ورته ویل خو دونه ورته غوسه و که نه چې څه ووایه هغه استاد زه وبلله ما ته اوس یاد ده یقین ومنه ما ته یې ویله چې بچیا تا به خدای چه کله خپه نه کی تا دی ما عزت لاج وساته کنه خدای دی تا عزت لاج وساتی قسم در وی زړل په دی سپینی ږیری باندی داسی سترګو نه اوښکی تویدلی غیړی چه ونیونه ویلی تا به خدای کله خپه نه کی ویلی دا به چا کوم کس پکی ته سردار و اول نه لیکلی و کنه ویلی دنه به خدای دین کار نه واخلی هغه کیسه وه ښه قابل و هر کال استادانو دونه ذلت په ده باندې تېر کړ، دالته یې دونه فضیلت چې باوجود د دې چې د مولانا صاحب پارټۍ سره یې تعلق و او په جمعیت کې چو سیکرټري غوندې و هغه و او بیا دونه غلط کار یې یوه ورځ وکړ که نه کار یې زه نه بیانوم چې دالته مو انورالحق مو صاحب د موره خور ورته کنځلې وکړې او د منج هغه نه پاس او دورې په کال باندې خارج کړ بیا ورې مفتي حمیدالله جان صاحب د دغو خواستونه ورته کول ایله یې چې په داخل کړ دغه حال دغه انجام سره غریب ایله هغه شین کاغذ څخه واخیست نو هسې دې پورې دا دا ذهنیت چې چېرې نه کړو هغه نو دی ورته وایي و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندان او په طلب دی نو ما بیا هغه هدایه نکاح ونه ویله زه بیمار سم بیا ما باندې چو کتابونه پرېښ ډاکټر ویله بیا مې درې څلور کتابونه ویله هغه مې بیا چې پرېښودل بیا مې مور چې نه اجازت واخېسته ماجي چې ته دا نه وایې جلالین وایې خو چې ځان وایي چې دا به دې وجې نه پرېږدي که نه څو کتابونه نور کم او ادا کم ځکه چې ما ته ویل چې ته به سبق ډېر نه وایې سر به مې خوځېدو او هر وخت په ته به یې راتلې خو مقصد دا دی چې هغه د استاد هغه یو لاج له هغه ساتل دا خو یو غټ شی نو ده ورته وویله دا مې هسې به طور نصیحت خبره درته وکړه چوک مني خپله خوښي ده نه مني خدای دې منلو توفیق ورکړي ښه جي پدر گفت، پلار و تو ویلا، ای پسر ای بچیا، به مجرد این خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان بگردانیدن، په مجرد دې خیال باطل سره نه ده په کار مخ له تربیت د ناصحانو نه اړول، اعراض کول، و علماء را به ضلالت منسوب کردن او علماء لره به ګمراهی طرف ته منسوب کول، و در طلب عالم معصوم از فواید علم محروم ماندن، او ګوره که ته د یو عالم معصوم په طلب کې ګرځې چې زه به یو معصوم سړي نه سبق وایم، نو بیا به له فوایدو د علم نه چه سې محروم شې. هم چو نابینا یې کې شبې در وحل افتاده بود یو نابینا و همدارنګې یو نابینا و لکه چې په شپې په چیکړ کې پرېوتی و یو نابینا و شپې په چیکړ کې درته پرېوتی د ړوند ده چیکړ کې غریب ړنګ شوی ده و مې گفت ویلی آخر ای مسلمانان چراغ پیش راه من دارید اخیر وه مسلمانانو چرته یو کس خو ډیوه راړو کنه چرته چراغ خو راړو کنه زنې فارحه بشنید یوه ښځه خوشطبې وه ښځو کې ډېرې خوشطبې ښځې هغې دا خبره واورېدله و ګفته ورته ویې ویله تو که چراغ نه بینی به چراغ چه بینی ته چې چراغ نه وینې نو په چراغ به څنګه شی ووینې ته چې چراغ په خپله نه وینې نو په چراغ ذریعې سره به څنګه شی ووینې دې پره اوس سعدي صاحب تطبیق درته کوي سعدي صاحب څه کوي تطبیق درته کوي ښځو کې ډېرې خوش طبعي ښځې شه هغه هغه و که نه مونږ علاقې کې مشهور ټوکي و خبره مې ته بیان کړي سبحان الدین د دلنډي وې و که نه سبحان الدین نو هغه یو وار وایي یخني وه داسې سمه سردي وه نری نری باران ورېده نو ده خیال نه و د شهیونو خوا ته یې لاس نیولی او د قاعد عوام خوا ته نو هغه ښځې خیال نه د هېغ ځان خوا ته داسې د تناره خوا ته لاس نیولي نو هغه ښځه ټوکي ده اوس ښځه ورته وایي چې او سبحان دینه جوړه ډېره یخنې دې کېږي اور لړونی اور لړونه یې دې لاس کې نیولی ده نو دې خو ځان ته خیال نه ده که نه دې خو خپله دا ځان بس یخ اخیستې ده ورته ویلی تا خپله د تناره په خولې لاس ایښي دي ما دې اور لړونه لاس کې نه نیولی ښځو کې ډېرې ګپ شپې هغه ضیاالدین ما ښځو پلار نه و، باالدین چاچا هغه ته ورته ویل چې یوې ښځې ورته ویلي وه تور و چې باالدین چې ځان ته رنګ په څو ورکړی ده نو ورته ویل چې په څو یې ورکړی خان دا شیني ته یې په روپۍ ورکړی ده دې شیطانو دی اوس رایسه پکسې ناپ که چې په څو یې ورکړی ده تاسو په دې خبرې پوه شو ښځو کې خوش طبعي نو ښځې ورته ویله چې اوه ته که چراغ نه بینی به چراغ چی بینی چه ته چراغ نه وینی نو په چراغ به څنګه څه ووینی هم چنی مجلس وعظ چون کلبه بزاز است دارنګ مجلس دی وعظ دا په مثال دی هغه دکان دی چا دا جامه فروش تا دا دی کپڑا فروش دکان غوندی دا چه دی یو پیر دی یو سړی سره د عقیدت ته یو د مرشد ده هغه ته مجلس ته ورځې دې مثال د چا ده لکه د تو کپړه فروش دکاندار ته ورځې آ جاتا نقد ندیهی نقدی ندیهی بذات نستانی چې نقد روپۍ نه ورکوې هېڅ درله نه درکوي ته یې چلو خپې وباسه و این جاتا ارادتې نیاوري سعادتې نه بري او هلته دې چې ارادت نی وروړی عقیدت نی نو هلته به څه سعادت په بیا حاصل نه کړې د عالم خبرې د روح په غوږونو سره چه کوه اروا یعنی خو په توجه اروا ورنه ماند به گفتنش کردار اگر که نه وي دلره په ویلو د ده کردار اگر که په خپلو ویلو یې خپل عمل نه وي خو تې خبره چه کوه خو په غوږونو سره اروا باطله ستا چې مدعي ګویان باطله ده هغه خبره چې مدعي یې وایي چې د کوم خلک دا خبره کوي دا خبره باطله ده خفته را خفته کوي کند بیدار چې وده به وده څنګه ویښ کړي دا خبره باطله ده بلکې وده وده چې کولای شي ویښولی شي هو یو امي سړی به وي ږیره به یې رخولي تازه به سیروزې ته وتلی په پوه شي او داسې به یې دوستانو نه یوه خبره زده کړي وي کې ترشتې به کله څونه مؤثره خبره وکړي او زړه به دې ورسره درد کړي ته ته وګوره زه څه عمل کوم دا غریب اوس امي سړی وتلی څونه قیمتي خبره یې وکړه تا به څه شي عمل پوری شي تا به امر کړی شي نو دا خبره باطله ده چې خفت را خفت کای کند پیدا چې دا نو دا اعتراض باطل ده چې ګوره عامي سړی یا دی به علماو ته ولاړي بیان کړي نو څه وشوه هلکه تعلیم شوې کوم ښکر دې وشو عمل دې نه نو خو تا علم نه علم چې ده برابر ده نو دا خبره بلکل چې ده باطله ده یقین ومنه ما خو خپل مزاج دا چې د عامي سړي بیان نه ده ما باندې خپله دا د هغه عالم سړي بیان نه کړه دا مو هم جنس خو نه که نه سړي خامخا لږه هغه ډېر مؤثر ګرځي که تاسو کله سوچ کړئ که نه د عامیاني د بوډاګان بوډاګانی اشپړ نمبر لا هغه بیانوی کنه څنګه عجیبه عجیبه کیسې کله پکې وکړي دونه محسن یی خو په عقیدت سره چې سړی ورته کینی کنه پوره سړی زندګی چې کوي اړوي او برابروي یې مرد باید که گیردن در گوش سړی هغه ده چې نصیحت حاصل کی ورنه بیشتست پند بر دیوار اگر که د نصیحت په دیواله ولې نه لیکلی نو دیوال عمل کولی سي ایخ کې خو دا احتمال خو شته که نه چې کله خو به دی په دې عمل وکړي دیوال خو بلکل عمل نه شي کولی خو که په دیواله باندې یوه د نصیحت جمله لیکلي هغه نه دې سړی چا اخلي نصیحت اخلي قیمتي خبره نه ده کړې ښه جي حکایت صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقا صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقا بشکست عهد صحبت اهل طریق را گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا کردی اختیار ازا این فریق را گفتو گلی می خیش بدر می برد ز موج گفتو گلی می خیش بدر می برد ز موج وی جهد می کند که بگیرد غریق را شیخ و خانقاه کې به ناست و خپل وظیفې یې کولې انعام د مدرسې کې درته داخل سو لنګرخانې نه راغی خانقاه نه او مدرسې کې داخل شو بشکست عهد صحبت اهل طریق را ماتې که هغه عهد دی صحبت دی اهل طریق هغو سره چې کوم د صحبت عهد کړی و چې زه به تاسو سره یم په دې خانقاه کې هغه وعدې یې ورسره چې کړې ماتې کړې گفتم سادی سوی چې ما ورته وویله میان عالم و عابد څه فرق بود چې نه شیخه په منځ د عالم